من الظلمات کتاب دې حکمت لراغله چې تخل د چارونو رڼا ته وباسي او یو سړی وي د ملک رڼا کوم اس نه رڼا کیږي دروغ دي دروغ دروغ دي دروغ دروغ دي دروغ اصلاح را ولم دروغ دي دروغ خلقكم دروغ دي دروغ بإذن ربي ملاذ راكل الجلال څوک دی الله الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد کافر چاته وای یو الذين يستحبون الحیات الدنیا ژوند د دنیا او زمام خوښ دی کنه نه عل الاخره د اخرت باندې دویم مسدون سبیل الله قال الله کتاب نه بندي ابغاءهم ایواجا کاغی لکی اس پیدا پکی نشته پیاسا باندې ایمان پورا دی او قرآن باندې نشته وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه هغه تبلیغ کو پیغمبر او تبعانو کا غی انکار کو ویدل الله من یشاء و یجی من یشاء وهو العزیز الحکیم واقع د موسی علی السلام هغه ته مې ممدا خبره کړې و ولقد ارسلنا موسی بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بآيات الله فن ورته په حوادث د الله تلك الايام نداولها بين الناس وذكرهم بآيات الله هغه حوادث تر وړاندې کړي چې دا درلره ان فی ذلک لایات لکل صبر شکور صابر ونوای خلق چې ولاړی اشاره دې زرا میدان ته رئیس کرے بهر راوځ او خلق شکور او موسی علیہ السلام قوم ته وې الله نعمت نظر باندې دارنګ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اعلان کړه رب ستاسو په تابعداري مو کړه د الله شکر مو یعنی مسلم بیان کړه ذکر نه کو ولو انه مقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیهم من ربهم لا قلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم لئن شکرتم لازیدنکم ها ولئن کفرتم مسله بیان نه کړئ ان عذاب شدید دې ملک مسله نه بیانې کړ ان عذاب شدید ټیک ده بیان د قران کوي لیکن عمل غواړي قران اجرا غواړي نتیجه غواړي دا پنځه تقاضاګانې ایمان براوړي په ما زده کوي به او بیا به عمل به کوي او بیا به بل ته کوي او بیا به حاکم ګرځي پیرام به کې پرې وته قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعد لا يعلمون الا الله صحیح تاریخ الله ته معلوم دی همیشه کافرو د طریقې کار د پیغمبر نه انکار کړي پیغمبر نه انکار نه کړي وقال ان كفرنا بما ارسلتم سبا کوم راځي امن سیده کوم راځي نور کوم راځي وان على في شك مما تدون وما كان لي عليكم من سلطان زور هم نه در باندې الا ان دعوتكم وسوسه می واچولا پس تل ما ویل څوک پیر بابا لګی چی له وتا ویل څوک ما ویل څوک داول استشارات کی تا ویل څوک ما ویل څوک دې کی مال کی تا ویل څوک پس تجفتم لی ما ویل څوک به دی واځل ډماندا ویل تا ویل څوک واهل قوم دار الدوار الا تک هغه کم دی د جهنم اسلام هغه به سر کرا ولی وجالو لله انداز دی الله سبیلی قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار هغه کسان چې نیکان کړی دی باجی الذین آمنوا سن صلات ان کوم مال تمام سره وعلانیت من قبل ان یاتی یوم الله برسی غراق العاد فدی باندې سرای مکمل درای او دا ټول زمکه تا وګور اسمان تا وګور انمر او سپوږمۍ تا وګور شپې او ورځې تا وګور ما نعمتونه درکړي چې ستاسو ضرورت دی من کل ما سألتموه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار راجع دی حال د بنو مریاد واقع د ابراهیم علیه السلام ترغیب په تبدیل هغه دا خبر رسول و او دا څنګه ته رسول و چې خپل بیبي او وړوکی بچي د واته کالو بچو هغه چې د پرې ربنا ان اسقط من ذریتی بواد غیر ذی زرعین د بیتک المحرم چې کله ابراهیم علیه السلام مخ پر شام باندې روان شو مروا طرف ته د بیت الله نه چې کوټې له ورځي نو مر په دې صفات په طرف باندې راخیږي او شمالي زیات چې کوم دی هغه مروا طرف ته دی د مروا لار دا چې شام طرف ته تللی د دې دواړو مونږ کې دا کوڅې ورغلي دي او بیا هغه اجرې لم تللی ده او د صفا نه په دې طرف ته دا یمن ته تللی ده ځکه به د صفا او د مروا منځ کې منډې والي چې که د یمن نه کومه قافله راغلي غرونه او که د شام نه راغلي ابراهيم عليه السلام چې روان شو نو هاجري رضی الله عنها ورته الا من تکلنا یا ابراهيم چاتم پری خو ابراهيم مخه او تروان راو به او تو الا من تکلنا میادان دې دشتله او بنشتله غرونه دې دیوان دې پرانګان دې هیڅ درک نه لګیږي ورب تخفی ولا دو چپی دیو تو ویل اخر او تو ویل الله امر کا ده هاذا الله د امر کړه مخه او ترواړه او تو ویل الله امر علی ده هاذا الله را ته وی دي چې دا بچی دې درته پرې دا خزا او بچي بیا قال تغیور تور فیض الله یزیون الله بس یا الله دې توحید مونږه ځان پر باندې هغه چې سره اخلاص کو او بخلاص شي او سره شګي اسماعیل علیہ السلام واچو ها زبیات الله د دروازې په پریز باندې ځاسي په ترس باندې ما دې دې کې واچو او منډه مخصفه باندې لاړ منډه منډه صفاله ورې کا درا وې څوک نو او به دا غي جان را خلاص ورته په دې من کې وکند ها دې کند باندې بچ رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا ابو جال خزي او دا ابو لهب خزي او دې خلکو بوته کی کر غزي دا باچو وروسا او راځي رسول دا او بیا به مخ مروا باندې منډه کړ آل ته بیا خپل دې خپل او خاطر او خاطر څه ګورو بیا برابر راځه دا عمل الله ته خوښ شوی او په ټولو حاجیانو باندې مقرر او واجب دی چې دا غلطه زی د دې دواړو منځ کې سایه کوي هغه دوچلی دی اذر غمنډه اخلي ها بس چې کله را لټینګي را فاشش کرا دا او ډیرا چې وځوي بچي مړی په دې شګو کې په دې سور شګو کې او څنګه چې رالو هغه لته والی وي او براوتی چې براوتی وي څوک به دا هغه لته راوتی دا یې خاص او څوک به چې بل امین دا ونیسي یو عارف شګی تاسو لا تاسو او غل او زم زم زم زم غولای دی غولای نو زم اصل کې نو هوا لمدوال ته وي سنسکرت په جوبه کې اوس خو ټویل شوی ها او خوري او بده یقینا په دې کې د علماء اختلاف دی چې د حوض کوثر او په کې سړي دی او قضا د زمزم او په کې سړي دی علماء عجبه خلک دي چې کوم شي د مخ کا ها زبردست فکرونه رب العزت ورکړي او بیا شروع شي بلې سارا رضی الله عنها الته ورغه ژوند او روزګار او ژوند بیا را بیا لا بیا را بیا دا تقریبا د دیار له صفا شاکالو دغه وخت هغه خوب ولید چې دا زوی بیا لال نو زوی بنا لګو او د چاډرا کوتا لال نشو نغالان شو پس د دې نه روستا ها چې لاړ لار کې الله سارا تور سي دې او لور په چې صاحب دې پیدا کی دا پس د دول سجار سقال نه دا شوی دا غل روستا چې دا ګرمیا شو او دلته د جرهم خلق راغی د یمن هغه امان وښته او بیا دې ګرځاشي او واده پکې کړو واده کړو واده یې کړو ابراهيم عليه السلام راغ او تویل دروازه ټک ټکړه ها اسماعیل چا ترې د باندې تللی بیا چې راغی په هغې کې تاسو چې وګورئ چې څه تللی دی کار نه کولی دی ډېر سخت دی ډېر کار دی په دنیا کې وخت هر چا نه کوي په مونږ وي میړه مې دی او سندري او وخت او سه او سارانه راوړي او دا او دګي او دا وخت یو مونږ وي ډېر ښه حالت دی هغه داسې ورځ ده چې یو په بل ته وګوري ځان ته به نه شي کتلی لا یرتد الیهم طرفهم نه به واپس کېږي دوی ته نظر نه وي خپل ځان به نه شي کتلی په افئدتهم هوا زړونه به یې خالي د عقل تکلیف او کړاو او د کافرو خو به ډېر تکلیف وي وقد مکرو دی فریب کړو مکرو لوی مکر وعند الله المکر وان كان مکرهم لتزول من الجبال ولا تحسبن الله مخلف وادي رسلا الله ذ خپل پیغمبرانو ذ خلاف نه کوي ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض یو صحابي وایي چې دا ځمکه به لرې شي بله به راشي او بل صحابي وایي دا صفت دی بدل شي یوم تبدل الارض غیر الارض ځکه په دې ځمکه باندې ګناهونه وشوي دي او دارنګې فیصلې پرې نه کېږي یا په دې ځمکه کې نیکۍ شوي دي دا به ګواهي کوي ګواه به د هغه د خیر والسماوات